الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه الطیبین الطاهرین قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې په وړاندې کولو کې ستاسې په چوپړ کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسې د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زمونږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند آخري شیبو ته ځانګړې شوې ده په دې هیله چې تاسې موږ سره ملتیا وکړئ او دا خپرونه تر پایه پورې واورئ واورئ په مخکې خپرونه کې تاسې دا واوریده چې بی بی عایشه رضی الله عنها فرمایی چې زه پیغمبر علیه الصلاة وسلام سره ناسته وم او مبارک خپل سر زما په سینې ایښی و چې زما ورور کور ته راننوته کوټې ته او د هغه په لاس کې مسواک و نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام ته ما ویل چې آیا مسواک استعمالوي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ما ته اشاره وکړه په خپل سر باندې چې زه مسواک استعمالوم نو هغه مسواک چې کله ما خپل رور عبدالرحمن بن ابیبکر نه راواخیست هغه سخت و نو هغه مې په خپل خولې باندې نرم که وروسته د هغه مې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکه چې دا هم زما دپاره ویاړ دی چې په آخر کې هم زما او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لاړې سره شریکې شوې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسواک استعمالولو او په دې حالت کې هلته کوزه کې او لوټه کې اوبه پرتې وي او په هغه به ما لاس لمدولو او د محمد رسول الله تندی به مې په تندي به مې ایښوده یا خپله پیغمبر علیه السلام به لاس لمدوه او په خپل تندي باندې به ایښوده چې د تبې حرارت په رسول الله ډیر و او پیغمبر علیه الصلاة وسلام په دې حالت کې دا خبره کوله لا اله الا الله للموت سکرات پیغمبر علیه الصلاة وسلام دا کلمه لوستله او دا چې یقینا مرګ ډیر سخت شی دی او مرګ دپاره ډیر سخت سکرې دي په ځینې کتابونو کې دا لیکي چې په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام وسلام راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم سکه او پیغمبر علیه السلام وسلام د خپل په حقله او د خپل امت په حقله د هغه نه کوي جبرائیل علیه السلام وسلام ورته فرمایي چې یا رسول الله هغه د رسول الله د ټول ژوند ملګری و چې ټولې ملائکې په آسمانونو کې صف په صف ولاړې دي او ستا د مبارک روح استقبال ته انتظار کوي او الله رب العزت فرمایي چې ما په ټولو امتونو باندې جنت حرام کړی تر څو چې د محمد رسول الله امت زه جنت ته داخل نه کړم او رسول الله په دې وخت کې بیا فرمایي الان طاب قلبي زما زړه اوس خوشحاله شه وروسته د هغه نه اسرائیل ته اجازه د قبض روح ورکوي کله چې پیغمبر علیه السلام وسلام د مسواک وهلو نه فارغ شو نو سمدستي یې لاس خپله ګوته پورته کړه د خپله ګوته پورته کړه او د کوټې چت طرف ته کتل او شونډې مبارکې خوځولې نو عایشه رضی الله عنها چې کله غوږ ورته کیښوده نو محمد رسول الله دا خبره کوله مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى اللهم رفيق الاعلى اللهم رفيق الاعلى رسول الله خپله ګوته پورته کړې او د کوټې چت طرف ته ګوري او دا کلمه ویلي چې الله د هغو کسانو سره ما حشر کړه چې تا ورباندې انعام کړی دی چې هغه د پیغمبرانو نه دي او د صدیقینو نه دي د شهداو او د صالحینو نه دي او هغوی بهترین ملګري ملګري دي او دا چې ای الله ما ته بښنه وکړي یا الله په ما باندې رحم وکړي او د رفیق اعلا سره پروردګاره ما وصل کړي الله ستانه د پورته رفیق سره وصل کیدل غواړم او دا وروستۍ کلمه چې اللهم رفیق الاعلی د څاښت وخت و او د ربیع الاول د میاشتې دولسمه ورځ وه د هجرت یولسم کال و چې مجموع عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور ورځې د پاسه درې شپېته کاله و کله چې پیغمبر علیه السلام وفات شو او صحابه و کرامو کې رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په دوی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مارک آوازه خپره شوه نو په صحابه و کرام باندې غمونه انبار شو دغه ډیر وحشتناک خبر پوه شو او د مدینې په خلقو د مدینې فضا او اطراف تنګ شو په هغو باندې ګزاره ګرانه وه حضرت انس رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم و لس کاله د پیغمبر علیه السلام وسلام خدمت کړی و هغه وایي د هغې ورځ نه روښانه او ښه ورځ ما نه وه کتلې چې رسول الله مدینې ته راغلی و د دې ورځې نه روښانه او ښایسته ورځ بله ما نه وه لیدلې او د هغې ورځې نه تیاره او ترخه ورځ ما نه وه لیدلې چې په کومې ورځ باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو د دې نه تیاره او ترخه ورځ بله ما نه وه لیدلې فاطمه رضی عنها چې کله د خپل پلار د وفات نه خبریږي نو داسې یا ابطاه حجاب ربا دعاه ای زما پلاره ای زما پلاره د هغه چا اجابت تا وکړه چې ته هغه غوښتی وې پروردګار دې غوښتی غوښتی وې د هغه اجابت دې وکړه او دا یا ابطاه من جنت الفردوس مأواه الى جبرائیل نعناه هی زما پلاره ای هغه پلاره چې په جنت الفردوس کې ستا ځای دی او ای زما پلاره چې ستا د مرګ خبر مونږ ته جبرائیل علیه السلام وسلام رسو او دا شعر یې لسته صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا داسې مصیبتونه په ما باندې پریوتل فاطمه زهرا فرمایي داسې مصیبتونه په ما باندې انبار شول که دا غمونه او مصیبتونه په ورځو باندې راغلي وای نو دا ورځې به شپې ګرځېدلې وای او فاطمه زهرا رضی الله عنها خپل پلار په فراق او په غم کې جاړي عمر بن خطاب رضی الله عنها ودرېدو په داسې حال کې چې په دې خبره پریشانه شوی و او وی ویل چې څه کسان منافقان دا ګمان کوي چې محمد رسول الله وفات شوی نه رسول الله نه دی وفات هغه د خپل رب طرف ته تللی دی لکه څنګه چې موسی علیه السلام وسلام خپل رب طرف ته تللی و او مې دا ویلې چې موسی علیه السلام وسلام مړ دی لاکن هغه بیرته خپل قوم ته راغی او په الله قسم ده چې خامخا به رسول الله واپس کیږي او عمر فاروق دا ویل چې زه به د خلکو سرونه او پښې لاسونه پرې کړم څوک چې دا ګمان وکړي چې محمد رسول الله وفات دی حضرت عمر رضی الله عنه خپل عادي حالت نه وتلی لکن ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپل ځای نه راغی پس باندې سور و چې کله کوس و جماعت ته ورننوته او د خلکو سره هیڅ خبرې ونه کړه تر دې چې د عایشې کور ته داخل شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته ورغی او پیغمبر علیه السلام په حبري جامو کې نغښتی و بیا یې د هغه مبارک مخ لوڅ ورباندې ورټیټ شه محمد رسول الله یې ښکل کړو او ابابکر صدیق جړلې او دا یې ویل چې به ابي انت و امي لا یجمع علیک موتتین اما الموتة التي کتبت علیک مقدمتها ای زما مور و پلار دې د ستا نه ځار شي په تا باندې دوه مرګه نه یو ځای کیږي الله رب العزت په تا باندې دوه مرګه نه, مق... نه راولي هغه مرګ چې ستا لپاره مقرر شوی و هغه تا تیر مخکې شو مخکې دې ابابکر صدیق راووته او عمر د خلکو سره خبرې کولې ابابکر ورته ویلې چې ته کینه ای عمره خو عمر نه کیناسته ټول خلک ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته متوجه شول عمر یې پرېښود ابابکر رضی الله عنه خطبه ولوسته او دا یې وفرمیل چې چا چې ستاسو نه د محمد عبادت کولو نو محمد وفات شو او چا چې د الله عبادت کولو نو هغه ژوندی دی او نه مړ کیږي دا آیت یې ولوستو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين نه دی محمد مګر یو رسول دی د الله نو که دا مړ شي او یا دا شهید کړی شي آیا نو تاسو به واپس شئ په خپل پوندو باندې کفر ته او هر څوک چې بیرته وګرځېده په خپل پوند کفر تره نو الله رب عزت ته هیڅ ضرر نشي رسولی الله ته تاوان نشي رسولی او الله به ډیر زر پاداش او اجر ورکړي هغه چاته چې هغوی شاکرین او شکرګزار دي ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایی چې په الله قسم لږه خلکو چې دا آیت د سره اورېدلی ګویا چې په دې آیت باندې بلکل پوهېدلي نه و چې الله دا آیت نازل کړی مګر چې کله ابابکر صدیق رضی الله عنه دا آیت ولستلو نو ټول خلکو د ده نه زده که بیا هر څوک په چوپه باندې ودرېدل او دا آیت به لوستلو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه چې کله رسول الله وفات شه څه موده په مدینه کې و نور د مدینې ژوند پې تنګ شو مدینه یې پرېښودله د رسول الله په فراق کې ژوند نه شو کولی په مدینه کې لاړ شام ته یوه شپه یې پیغمبر علیه السلام وسلام په خوب کې ولید چې ورته فرمایې بلاله آیا موږ د په مدینې منوره کې یوازې پرېښودلو چې کله بلال دا خوب ویني په هره حصه د شپې چې د سرلوڅې او پښې لوڅې مدینې طرف ته رامنډې وهي او جاړي چې کله مدینې منورې ته رارسیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکې روضې خوا ته ورځي او محمد رسول الله باندې درود وای او هغه ته دعاګانې کوي او جاړي چې کله د مدینې خلک د بلال د راتګ نه خبریږي نو ټول رامنډې وهي بلال طرف ته او بلال ته وایي چې ته به بیا هم نن په مسجد نبوي اذان کوې لکه څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه کې او تا به اذان کوو اما بلال وایي چې زه نشم کولی چې کله به ما اذان کوو نو محمد رسول الله به زما خوا کې و اوس هغه زما په خوا کې نشته زه به څنګه اذان وکړم لکن د مدینې منورې خلک حسن او حسین په حضرت بلال رضی الله عنه باندې ډیر باعث کیږي حضرت بلال اذان شروع کوي چې کله د اذان ناره پورته کوي الله اکبر وای ټول مدینه په زلزله راځي ښځې او نر ماشومان بوډاګان ټول مسجد نبوي ته منډې وهي د رسول الله یاد د هغو په زړونو کې راځي اما حضرت بلال رضی الله عنه د ډېره غمه اذان نشي پوره په صحابه باندې غمونه انبار ول دردېدل او کړېدل د رسول الله په فراق کې ژوند کوه خو لاکن ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلکو ته تسلیت ورکوي هغوی ته تا توصیه کوي چې ستاسې رب ژوندی دی آیا چې پیغمبر مړ شي تاسې بیرته کفر ته رجوع کوئ او هغه آیت چې مخکې ما نو لوستلو تاسو ته هغه آیت مسلمانانو ته لولي چې په هغو باندې هغوی د خپل تسل کوي ابن مصیب رضی الله عنه فرمایي چې حضرت عمر رضی الله عنه وویل چې په الله قسم دی بل څه نه مګر دا چې ما د ابابکر صدیق رضی الله عنه نه واوریدل چې دا آیت یې ولستو داسې وټکول شوم چې په خپلو پښو باندې نور نه شوم ټینګېدلی نو ځمکې ته ښکته شوم او پوه شوم چې محمد رسول الله وفات شوی دی نور نه وم پوه حضرت عمر وایي قدرمنو اوریدونکو د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسې هم زموږ ملتیا وکړئ او مبارک جسد د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس خاورو ته سپارل کیږي مخکې د دې نه چې تکفین او تجهیز کار شروع شي د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ترمنځ د خلافت متعلق اختلاف پیدا شو د مهاجرینو او انصارو ترمنځ صریفه بن عیده چې د یو ځای نوم دی هلته بحث و مباحثه شروع شوه او په آخر کې د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خلافت باندې ټول متفق شول چې دا د اهل سنت والجماعت مذهب دی او ځینې روافض او اهل تشیع چې دي د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت نه انکار کوي هغه بیل بحثونه دي ځان ته حوالې او ډیر څیړنه او تحقیق غواړي چې په نورو خپرونو کې به انشاءالله که ژوند باقي و په دې باندې وغږیږو نو د ابابکر صدیق رضی الله عنه په خلافت باندې متفق شول د دوشنبې ورځ تیره شوه شپه داخله شوه او خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تکفین او تهجیز کې مشغول شول تر دې چې د سې شنبې د شپې آخره حصه داخله شوه سبا رالنډ شو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک جسد په هبري جامو کې په خپله بستره پروت و نو خپلې کورنۍ ورپسې دروازه پورې کړه او د سه شنبې په ورځ یې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غسل ورکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غسل ورکړه خو د رسول الله جامع ځان کې وي د غسل کار عباس رضی الله تعالی عنه علی رضی الله تعالی عنه او فضل رضی الله تعالی عنه او قشم رضی الله تعالی عنه د حضرت عبدالله بن عباس زامنو شقران رضی الله تعالی عنه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه آزاد شوي غلامان ول اوبه او ځینو به په ډډ الله او حضرت علی کرم الله وجهه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غسل ورکولو چې کله پیغمبر علیه السلام وسلام ته غسل ورکه نو وروسته د دې بیا په درې سپینو جامو کې محمد رسول الله کفن کړو او دا جامې د مالوچو نه جوړې شوې وي او بخاري په اول جلد کې په یو سل او نهه شپېتمه صفحه کې مسلم په اول جلد کې په شپږ دېرشمه صفحه کې فرمایي په دې کې کمیس او عمامه نه وه درې جامې وې لکه نن چې څنګه موږ خپل مړو ته کفن ورکوو بیا یې پیغمبر علیه السلام په دې درې جامو کې داخل کړو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځای په خښولو کې صحابه کرام سره مختلف شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کوم ځای کې خښوو ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې پیغمبر علیه السلام وسلام به ویل چې هیڅ نبی نه دی وفات شوی مګر په هغه ځای کې دفن شوی یعنې چېرته چې نبي وفات شوی په بخ غذا کې هغه نبي بیا خاورو ته سپارل شوی دی نو ابو طلحه رضی الله عنه همغه فرش چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې وفات شوی و پورته که او د هغه د لاندې قبر وکنستلو او قبر ته لحد جوړ کړه او خلک بیا د دې حجرې ته ډلې ډلې ننوتل په رسول الله باندې به یې مونځ کولو او یو هم پکې امام, امام نه و امامت چا پکې نه دی کړی لومړی ورباندې د خپلې کورنۍ خلقو مونځ وکړو او بیا د ښځو نه پس ماشومان ورباندې مونځ وکړو په دې کې د سې شنبې ورځ هم تیره شوه بیا چې کله د چهارشنبې شپه داخله شوه نو عایشه رضی الله عنها فرمایي چې موږ د هغه په تدفین باندې نور پوه نه شو مګر هلته د چهارشنبې د شپې په منځ کې د بیلچو آوازونه موږ واورېدل چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر باندې خاورې اچولي او د خدیجة الکبرا رضی الله عنها عمر څلوېښت کاله و او دا لومړنۍ ښځه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نکاح کړه او د هغې په ژوند کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې بله ښځه هم نه وه کړې او د همدې بیبي نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زامن او لورګانې دواړه پیدا شوي دي زامن شوه نو د هغو نه هم یو نه دی پاتې مړه شوي دي ټول او د پیغمبر علیه الصلاة وسلام لورګانې چې دي زینب رقیه ام کلثوم فاطمه رضی الله تعالی عنها دي زینب چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام لور وه د خپل ترور زوی ابوالعباس بن ربی نکاح کړې وه او رقیه او ام کلثوم چې وې هغه دواړه حضرت عثمان ذلنورین رضی الله تعالی عنه په نکاح کړې وي او فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی حضرت علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه ته په نکاح ورکړې وه پیغمبر علیه السلام دې ته په نکاح ورکړې وه او دوه لورګانې یې چې یوه بلې پسې چې وفات شوه نو بله ورپسې محمد رسول الله عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه ته په نکاح ورکړې وي او د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها اولاده چې د حسن حسین زینب ام کلثوم دي او دا د پیغمبر علیه السلام وسلام امتیاز و چې رسول الله ډېرې ښځې کړې وي او دا جواز د ډېرو اغراضو او مقاصدو دپاره و ټولې ښځې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو سره عقد او نکاح کړې ده دیارلس ښځې دي په دوی کې نهه ژوندۍ پاتې وې شوې وې چې کله محمد رسول الله وفات شو نو نهه ژوندۍ وې او دوه د هغه رسول الله په ژوند کې وفات شوې چې یوه خدیجه او بله ام المساکین زینب بنت حزیمه او دوو سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دخول نه و کړی هغه یې مخکې د مخکې طلاق کړی وي نو قدرمنو اوریدونکو دا و د پیغمبر علیه السلام کورنۍ او په دې درې خپرونو کې موږ لنډه کتنه وکړه د پیغمبر علیه الصلاة وسلام د ژوند آخري شیبو ته او دا ټول چې ما تاسې ته ذکر کړه دا ما اخیستي دي د بخاري شریف نه او د مسلم شریف نه او د ځینې نورو معتمدو د سیرت کتابونو نه لکه سیرت د ابن هشام او رحیق المختوم په دې هیله چې دا خپرونې هم ستاسې د پام وړ ګرځېدلي نو قدرمن اورېدونکو دا وه هم زموږ ننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور هم وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک اللهم مل شه